مونږه انسان ته هدایت وکړو چې هغه د خپل مور او پلار سره نیک سلوک وکړي خپل مور د ډېر په ګرانه په ګېډه کې دنه نو ساتو او ډېر په ګرانه اوځيګو او د دو په حمل او تیپرې کولو کې دیش میاشتې ولګې دي ان تر دې چې کله هغه خپل پوره طاقت ته ورسېدو او د سلويختو کالو شو هغه وویل ای زما ربا مال توفیق راکړه چې زه ستا د هغه نعمتونو شکریا ادا کړم کم چې تا مال او زما مور او پلار لرا کړل او چې داسې نیک عمل وکړم چې ته پری راضي شې او زما د اولاد په نیک کېدو ما خوشاله کړې زه تا ته توبه وباسم او زه په فرمان منونکو یعنی مسلمانانو بندگانو کې شامل یم